قل سیرو فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبت المکذبین سوره انعام دی سر کې دعوه د توحید بیان شو الحمدلله تمام تعریفونه هغه خاص الله لدی او په تعریفونو کې یو تعریف دا صفت د الوهیت دی دا د خدای صفت چې دی دا هم خاص او خاص الله له دی او د هغې دلیل بیان کو ځکه چې دی خالق السماوات دی دی خالق الارض دی دی خالق الظلمات دی دی خالق النور دی دا بیان کېده کېده کېده بیا دی تخویف دنیوی قلو ته ورته ووایه سیرو تاسو وګرځئ قل ووایه ورته پیغمبره دې خلکو ته سیرو تاسو وګرځئ فی الارض په ځمکه کې په دې ځمکه کې وګرځئ څنګه وګرځئ مزری استاز چې تاسو راواړوي نو هغه دلته داسې وایي بالاقدام والعقل په ځمکه کې وګرځې په خپو باندې وګرځې یو ځای ته ورشې بل ځای ته ورشې حجر ته ورشې بل ځای ته ورشې چې معلومات د ته وشي چې الله د دین مخالفو سره څه معاملې کړي دي بالاقدام والعقل په عقل وګرځې دا عقل راوالی د څه وګرځوې په دا دنیا کې سوجونو فکرونو کې چې هغه د مصر فرعون سره سو شو هغه د عادیانو سره څه وشو هغه د سمودیانو سره څه وشو وګرځئ تاسو په ځمکه کې ثم انظرو بیا تاسو وګورئ کیف کان عاقبت المکذبین چې څنګه او آخري انجام د تکذیب کوونکو چې کومو خلکو به پیغمبرانو ته درغجن وي د هغوی انجام څنګه د الله د توحید دویم عقلی دلیل یو الله لایق د عبادت دی بل څوک لایق د عبادت نه دی دویم دلیل عقلی د توحید د الله قل ته ورته ووایه قل ته ورته ووایه لمن ما د چا دپاره دي هغه څیزونه قل ته ورته ووایه لمن ما د چا دپاره دي هغه څیزونه فی السماوات فی السماوات چې هغه په اسمانونو کې دي والارض او په ځمکه کې دي دا په اسمانونو کې چې کم مخلوق دی لکه ملایکې یا په ځمکه کې کم مخلوق دی دا د چا دی خالق څوک دی مالک څوک دی نو هیڅوک دا نشي ویلی چې د دې خالق بل څوک دی بلکې وایي به چې دا یو الله قل لمن ما ورته ووایه چې د چا دپاره دي هغه څیزونه فی السماوات چې هغه په اسمانونو کې دي والارض او په ځمکه کې دي تپوس ترې وکړه خو ګورې جواب همدا معلوم دی بل جواب نشته قل لله ورته ووایه چې دا هر څه خاص د الله دپاره دي الله لوی ذات دی خو ګورې سره د دې نه چې لوی ذات دی بې اندازې رحم کوونکی دی کتبه علی نفسه الله مقرر کړی دی په خپل ځان کتبه علی نفسه الله مقرر کړی دی په خپل ځان الرحمت رحمت الله په ځان دا مقرر کړی دی چې زه به د دې خپلو بندګانو سره رحم کوم هغه بیله ده چې یو سړی په خپله ځان محروم د رحم نه کی تاسو ته به راشي کله چې الله تعالی عرش جوړ کو پیدا کو په دې عرش باندې یو غټه لیکۍ شوې ده چې ان رحمتي غلبت یو سبقت رح ان رحمتي غلبت غضبي یو غلبت هم راځي او بل کې سبقت هم راځي ان رحمتي غلبت غضبي زما رحم زما په غضب باندې غالبه دی کله نه کله زه غوسم شم یو قوم ته خو هغه زما رحم ډیر زیاتی هغه زما غضب دغه کی په کلار کی نو الله مقرر کړی دی په خپل ځان باندې الرحمت رحمت لیجمعنکم خامخا د الله به راجمع کي تاسو لیجمعنکم خامخا د الله به راجمع کي تاسو الی یوم القیامه دا الی نه دی دا په معنا د فی سره دی الی یوم القیامه پر ورځ د قیامت کې لا ریب فیه چې نسته د هیڅ قسم شک په هغې کې الذین خسرو هغه خلک چې هغوی په تاوان کې اچولی دي انفسهم خپل ځانونه کومو خلکو چې په تاوان کې اچولی دي خپل ځانونه او د جنت نه ځان محرومه کړی دی فهم لا یؤمنون هغوی ایمان نه راوړي دا دوه دلیل شو د الله د توحید دوه دلیله دریم دلیل عقلی الکه په دا ځمکه کې چې دا څومره په دې شپه کې ورځ کې وختونه دوه قسمه دي ورځ شپه په دې شپه کې چې دا څومره شي نوسیږي یا په دې ورځ کې دا څونه شي نوسیږي دا د چا دي هغه مخکې کې ګورې عاموالي د محلو په دې اسمانونو او ځمکه کې د هر څه د چا دي د مکان او د ځای عمومو دا اوس د زمانې عموم دی په دا ورځ کې او په دا شپه کې چې دا څومره شي نوسیږي او آرام کوي دا د چا دي وله خاص د الله دپاره دي ما هغه سکنه چې هغه اوسیږي د سکنه یو معنا د اوسېدل او د سکنه یو معنا دی آرام کول دواړه معنا صحیح دي او خاص د الله دپاره دی هغه چې هغه اوسیږي فی اللیل په شپه کې والنهار او په ورځ کې دا تمام مخلوق دا د الله دی وهو السمیع العلیم او همدقه الله اوریدونکی د هر څه دی او دقه الله خبر په هر څه دی قل ته ورته ووایه دا طریقه د تعلیم د کافرو سره چې تاسو د دین خبرې کوئ څنګه به کوئ طریقه د تعلیم یو طریقه دا ده قل ته ورته ووایه غیر الله آیا بغیر د الله نه اتخذو زه ونیسم د خپل ځان دپاره ولیا ولی امداد کوونکي ته وی او ولی دوست هم وی الله پریدم دوستانې د بل چا سره کوم الله پریدم او د الله په مقابله کې زه بل ځان دپاره مددګار مقرر کم قل اتخذو غیر الله ایا بغیر د الله نه اتخذو زه ونیسم د خپل ځان دپاره ولیا مددګار فاطر السماوات داسې الله چې هغه پیدا کوونکی د اسمانونو دی والارض او د ځمکې دی او دونه مهربان الله دی خلکو له ورکول کوي او د خلکو نه اغستل نه کوي خلکو له ورکوي خو د خلکو نه سألي نه وهو یطعمو او دغه الله خوراک ورکوي خلکو له دغه الله خورول کوي په خلکو ولا یطعمو او هغه ته طعام نشي ورکولی د هغه طعام ته ضرورت نشته دویمه طریقه د تعلیم قل ته ورته ووایه انی امرتو یقینا ما ته امر کړی شوی دی ان اکونه چې زه شمه اول من اسلام اول دا غشانه چې هغه اسلام راوړی دی پیغمبر ګوري په ایمان کې د ټولو نه مخکي پیغمبر په اسلام کې د ټولو نه مخکي ما ته امر شوی دی چې زه شمه اول من اسلم اول دا غشانه چې هغه اسلام راوړی دی او ما ته ویلی شوي دي چې ولا تکونن مه کېږه ته من المشرکین د مشرکانو نه د مشرکانو اعمال مه کوه درېیمه طریقه د تعلیم د تبلیغ قل ته ورته ووایه دوی به وی راشه او د پلار او د نیکه لارې ته راشه یلکه د پلار او د نیکه لارې ته ځکه نشم درتلی چې د الله نه یریږم قلت ورته ووایه اني اخافو یقینا زه یریږم ان عصیت ربي که ما نافرماني وکړه د خپل رب نو زه یریږم عذاب یوم عظیم د عذاب دغه ورځې لوی نه دا اشاره دوی ته ده یا لکه چې زه یریږم نو په کارو چې تاسو مو یریږئ که نه د غیرالله عبادت نه کوئ من یصرف هر هغه څوک چې وګرځول شو دا عذاب عنه د دنه یومئذن په دغه ورځ د قیامت په ورځ د قیامت د کم سړي نه د الله عذاب وګرځول شو او دی جنت ته داخل شو فقد رحمه یقینا په هغه باندې الله رحم وکړو وذلک الفوز المبین او دقه د کامیابی ښکاره دا دریشو الحمدلله هلته مونږ ووې الحمدلله الذي خلق السماوات والارض بیا دریم دل... دویم دلیل مونږ دا ووې چې قل لمن ما فی السماوات دریم مونږ دا ووې وله ما سکن فی اللیل والنهار څلورم دلیل د الله د توحید یو الله لایق د عبادت دی ولی و ای یمسسک الله کچر اورسی الله تا تا خدای دی نکی الله تا تا یو تکلیف ورسی یا مالی تکلیف یا جانی تکلیف ځان سره وګوره سوچو کې څوک همداسې شته چې الله د باندې تکلیف راولي او هغه ولګي د الله تکلیف تاسو نه لري کی داسې هم څوک شته نشته چې نشته نو بل څوک لایق د عبادت هم نشته و ان یمسسک الله که چېرې ورسوي الله تا ته بدر یو ضرر یا مالی ضرر غریبی د باندې راشي یا بدنی سره بیماری د باندې راشي فلا کاشف له نو نشته د لرې کوونکي د دغې ضرر الا هو مګر همدغه یو الله دی و ان یمسسک بخیر او که الله ورسوي تا ته خیر مالی خیر درته ورسي الله دې کاروبار روان کړي الله دې د دې ملګرو صحیح کاروبار روان کی دا غریبی ده یا بدنی خیر صحت ته الله درکی نو یروره کاروبار خو کې خو ګورې مستی مه کوه الله په هر څه قدرت لرونکی دی په دې ځان پوه که که دې ځان د سړي بچی که الله به دې دا کاروبار نور هم ترقي دغه کړي خو ګورې که مستي دې شروع کړه نو په دې قدرت لري چې الله دې د هر څه نه خلاص کړي تاسو ګورئ ډېر خلک د هر څه نه خلاص شو فهو علی کل شیء قدیر دغه الله په هر څه قدرت لرونکی دی په دې قدرت لري چې دا د نوالي په دې قدرت لري چې الله یې دله زیات کړي وهو القاهر دغه الله غالب دی فوق عباده د پاسه دی په خپلو بندګانو وهو الحکیم الخبیر او دغه الله خاوند د حکمت دی په خپلو کارونو کې او خبر په هر څه دی کافرو به وی تاله به څوک شهادت وکړي تاله به څوک ګویي وکړي چې ته د الله پیغمبر وی که څوک کوي او که نه کوي زما د نبوت شهادت الله کوي دا د قرآن را باندې راته راولېږه زما په لاس باندې هغه معجزې ښکاره کوي قل ته ورته ووایه ایو شیئن کم یو شی دی اکبرو چې هغه ډېر غټ دی شهادتا په ګوایې کې قل الله ورته ووایه چې الله د الله ګوی الله چې چا له ګوی وکړه که نه چې دا د داسې دی بس شهید دغه الله ګواه دی بینی په منځ زما کې و بینکم په منځ ستاسو کې هلکه دا خبرې چې موږ درته کوو یوازې په عقل نه ثابتوو په نقل او په قرآن مجید هم ثابتوو و اوهی الی او وحی کړی شوی د ماته هذا القرآن د دې قرآن د دې قرآن ما ته وحې شوې ده لانذرکم د دې دپاره چې زه تاسو ویاروم د الله د عذابونو نه به په دې قرآن تاسو ویاروم موجوده خلکو ومن او هغه څوک بلغه چې چاته قرآن ورسېد لکه نن موږ ته را رسېدلی دی انکم ایا تاسو چې ای مشرکانو لتشهدون تاسو گوی کوي ان مع الله الهتا اخرى چې سره د الله خدایان نور دي چا به وي نه لاتم وسره دی چا به وي مناتم وسره دی چا به وي عزام وسره دی وی ښه تاسو چې څه وایې که نه وایې خو قل ته ورته ووایه چې لا اشهدو زه د دې خبرې ګوی نه کوم قل ته ورته ووایه انما هو بېشکه دغه الله چې دی الههم واحد هغه معبود یو دی و اننی او یقینا زه چې یم بریئون زه بیزاره یم مما د هغې نه تشرکون چې تاسې د الله سره شریک کوئ الذین آتیناهم الکتاب هغه خلک چې موږ ورکړی دی هغوی ته کتاب تورات می ورکړی دی انجیل می ورکړی دی یعرفونه هغوی پیژني ده که یعرفونه دوی پیژني دا څه شی پیژني دا د توحید خبره ځکه مخکې د توحید خبره وه ځینې خلک وایي یعرفونه کې ضمیر راجع دی رسول الله ته دوی پیژني دا رسول الله کما یعرفون ابناءهم لکه څنګه چې دوی پیژني خپل زامن الذین خسرو انفسهم هغه خلک چې هغوی په نقصان کې اچولی دي خپل ځانونه فهم لا یؤمنون هغوی ایمان نه راوړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحاب اجمعین زمونږ د حاجی اکبر حسین صاحب د بچی نکاح هغه انشاءالله تړو بیا به دعا کوخه راغلی دی هغوی